د پنتیزم عقیده د شرک عقیده ده او پنتیست هغه انسان ته وایي چې د چا عقیده د پنتیزم عقیده وي چې څوک په پنتیزم باندې یقین ساتي عقیده ساتي دې کس ته پنتیست وایي او د پنتیست عقیده څه وي د پنتیست عقیده دا ده چې دی وایي چې یاره دا نیچر او کائنات دا الیاذ بالله خدای دی دا خپل خدای ګڼي او بیا د دې عبادت هم کوي نو د الله جل جلاله نه ما سوا د بل چا عبادت کول یا خدای ګڼل دا شرک دی او شرک دا د ټولو نه لوی جرم دی چې چا شرک کو او د شرک عقیده سره د دې دنیا نه لاړو توبه ونه وستا او مسلمان نشو او د کفر حالت کې د دې دنیا نه لاړو نو د هغه زیو ټکانه بیا د همیشه همیشه د پاره بیا جهنم دی د هميشه د پاره به بيا دا انسان په جهنم کې وي ځکه چې د کافر د پاره د جهنم نه بيا وتل نشته نه مرګ شته او نه وتل شته نو دی به بيا هميشه هميشه جهنم کې پاتې کيږي